دوی با ایمان بما انزل و ما انزل من قبلک معنا کتابونو باندې به ایمان وی او پینزم دارا چې آخرت بمنی بیا دوی دنیا کې حکمدار اولائک علی هدن دوی په هدایت باندې دي او د آخرت حکم دار اولائک هم المفلحون الله کریم دې موږ هم دغه مفلحینو کې وګرځي بیا دو آیاتونو کې د کافرانو ذکر او داوی د دنیا حکمدار چې اسباب د فهم الله بن کړی دي ختم الله علی قلوبهم سرا او د اخرت حکم اداره ولهم عذاب عظیم دوی د پاره الله ډېر لوی عذاب تیار کړی دی او دیار لس آیاتونو کې د منافقانو ذکر منافقان شپغم دارې چې کای فساد او نوم ورله اصلاح دی وم دارې چې صحابه کرامو ته بي وقوف وي اتم دارې چې ما یو تا یو خبره او بل ته بل خبره نهم دادې چې استهزاء کوي ټوکی کوي په دین پسې او لسم دارې چې دوی اشتراد او زلالت بالهدى کوي بیا دوی دو مثالونه ذکر کوي منافق او د نافقت الیربون مطلق مشتق دی نافقه هغه د خدمای سړی ته ویل کیږي چې هغه په خاورو کې پټه ساتلی وي خدمای چا چې ساروی سره ولي په شاړو کې ناغي خدمای پیجنې دغه خدمای چې دا دو سړي او دو لارې ځان له جوړي عرب او د دې ښکار کوي او خوري د نبی له سلام په درستخان باندې خدمه خړلې شوې ده خپل خړلې نه ده او منې تکړه نه ده نو دیتا حدیث مرفوع تقریری حقیقی ویلې کی دغه خدمه کې کمال داوی چې یو طرف ته یو سړی کولاو پر خودی وی نو ښکاری دا غي سره ناسی بل لری په خاورو کې پټه ساتلی وی نو دې ښکاری ته هغه معلومه نوي په هغه سره باندې د دا اوزی ځان ته بچ کی منافق هم دغه تا من یظهر الخير و یبتن الشر چې خیر ښکارا کوي او شر پټ ساتلې وي الله کریم فرمای الناس سرا د دوی نه تعبیر کوي ومن الناس من يقول آمنا بالله او بعضې د خلکو نه او حال دا دی نه دوی ایمان راوړون کې د زلنا دی مې یقول کې به استاد محترم سلور ترکیبونه کول سرکې بابا چې زما استاد دی زما د استاد هم استاد دی زما د استاد د استاد هم استاد دی او زما د استاد او د استاد او د استاد د استاد هم استاد دی نور په دې قصه تاسو نه پوهیږئ دا وګړه خبره ده سرکې بابا رحمه الله ذکر کول چې عام نحات دلته درې ترکیبونه مشهور وي یو دارې چې دا مې یقولو کې اسم مرفوع خبر مقدم من الناس جاری مجرور چې دی دا خبر مقدم مې یقول دا مبتدا مؤخر ده دویم ترکیب دا دی چې دا من الناس د ظرف د پاره د مې یقول فاعل له درین ترکیب دا دی چې دا من الناس د متعلق د ظرف د پاره د مې یقول فاعل له او سلورم ترکیب الکشاف کړي دی په دې ځای کې چې دا من الناس په تعویل د بعض الناس سره مبتدا ده او مې یقول دا دای خبر دی چې خدا او دوکه د هغه چا سره کیږي چې هغه د انجام نه خبر نه وي الله خو د هر شی د انجام نه خبر دی نو الله سره څنګه دوکه وشو چې دوی دوکه کوي الله سره الله سره دوکه نه کیږي دې یو جواب دادې یخادعون الله ټګی کوي د الله سره په خپل خیال کې دوی وګره مونږه ټګي وکړه مونږ الله دوکا کو اچرته یو امیو زکات په ډیر فرض شوی نو مولا لراله نو مولوی صاحب زکات او سترقه خپل جوړ ایجاد کړي وا چیرې دا پیسې براواله ما د غنمو پشکرای کې به پټه کېده ما او مولوی صاحب ته ویم چې دا غنم قبول کا هغه په غنمو سکه هغه ته تیار ملاویږي بیا به تر غنم واله ما رااله مولوی صاحب ته هم مولوی صاحب دا شکرای غنم دی او په میس کې په کې ډېرې پیسې پټې کړې وي عالم الغیب خو الله دی مولوی صاحب ته چې دا غنم تا قبول کړ اوس په ته په دې باندې سکه دا په ما باندې بیا را خرڅ کا هغه وایلا په ګران قیمت ته هغه واغستل را لې کورتا وی الله مم دوک کو خلا خلا مم دوک کو مولا مم دوک کو الله سره می ټګي وکړه مانه زکات نه میزان بچ کړو الله سره ټګي کیږي نه خود د خیال داو چې بس ما زکات خلاص کو یخادعون الله ټګي کې د الله سره په خپل خیال کې د شعور ماده قران چې د 15 کرته ذکر کړی دا بیا نفي د شعور چې د کله د عام خلکو نوي لکه سورته بقره 154 کې کله د خاص نوي لکه سورته یوسف آیات نمبر 15 کې وما یشرون الله وی دوی نه پويږي او شته د دوی د پاره عذاب درناکو بما کانو یکذبون په سبب داغه چې دروغ ویل او دروغ کولو دا کذب صفت د قول هم واقع کی او صفت د فعل هم واقع کی دروغ ویل د قول صفت شو دروغ کول دا د فعل فعل صفت شو پزړونو د دوی کې مرض دی مرض ته وایي خروج البدن عن الاعتدال چې بدن کې کم اعتدال له برابرواله د اخلاق لري دا غنه دی اوزي دیتا مرض ویلې کی د مرض بیا ځان لا سروحانی مرضونه دي او سجسمانی مرضونه دي نو اسباب د مرض سي د روحاني مرض یو الولایت مع الکفار کله چې د کافر سره سوق ملګرتیا کوي روحانی بیماری کې واقع شي سورته مائده آیت نمبر 52 کې دویم تولی عن حکم الرسول د نبی علیہ السلام د حکم نه ګرځیدل اوړیدل دا سبب د بیماری وی لکه سورۃ النور کې آیات نمبر 50 پنځوستم المیل الی النساء دام یو مرض دی لکه سورۃ احزاب 22 نمبر آیات کې سلورم روحانی به مرض او الزغن ځان معنا بغض او حسد دام یو مرض دی لکه سورته محمد یو کم دیرشم آیات کې جبن یرا دام یو مرض دی سورته محمد شرم آیات کې مرض جسمانی چې دی داغه سلور اسبابي یو دا دی چې د انسان ګډوډ خوراکو کې داغه د وجه نه بیمار شي دویندار خوراک کې ډېر احتیاط کې خو معدای کمزوري وي ضعف المیدان دارنګي کله نقصان د مزاج وی فساد د میده ضعف د میده کمی د اخلاقو او دارنګي ظلمت معنی ګډوډ خوراک کول دا ظاهری بیماری دې سر راځي د انسان په بدن کې حرارت او برودت او دم بلغم سودا صفرا دا په خپل اعتدال او په پورا انداز باندې وي دا انسان نه بیماریږي او چې کله یو انسان د د اخلاق د اعتدال نه اوځي دی بیمار شي دغه شان جسمانی بیماری چې راځي یو دا چې فساد د معده مانکله یو انسان په دینی خبرو باندې نه پويږي فساد د نیت راشي لالچی شي د بیمار شي روحاني بیمار شي ضعف د معده داسې یو انسان چې د هغه کې ضعف علمی وي علم کمزور دی د بیمار شي دارنګ کلا ګډوډ خوراکونو کې معنا کله یو سره ناشتي کله بل سره ناشتي یو نواوري د بل نواوري فرق کولې نشي دی بیمار شي دغه شانې د جسمانی بیماری لوی سبب چې یو بادشاہ او هغه درې حکیمان جمع کړل ورته داسې یو دوايي راته وخایي چې هغه سره انسان بیماری ګنو هغه یو ورته وی چې زما د طب او زما د مهارت او خلاصه دادا چې کم انسان په نهر باندې وبس کې دی به نه بیماری ابل حکیم صاحب ته ته سوي هغه زما تجربه دارا چې کوم انسان ماسختن دو دانې اړیړه خوري نو دې بچره نه بیماریږي اړیړې په باره کې د حکیمان وای چې په طب د حکیمانو می نظر شو بل سنو اړیړه وا اړیړه وا اړیړه دې وای ډېر زیات فضایل دي ډېر فائدې پکې دي چې څوک دو دانې اړیړه ماسختن خوري دې باندې بیماریږي دا یو زنجیو او بل بل او یو چې مسلمان پکې ناست وي ته سره زماري دواړو سره موافقت نشتا ویولې وکم انسان چې په نهر باندې وبس کی نو هغه بلغم سوا کی کم انسان چې هر ما سوتن اړیړه خوري نو دی وسواس او مالی خلیا کې مبتلا ډیپریشن کې مبتلا کیږي وته سره زه داوې ما چې کله یو انسان خوراک کوي او د لا مور شوی نوی د لا سوچت کی خوراک بس کې دی باندې بیماری او دا قران دا ټول طب چې دی په دوه ټکو کې را جمع کړي دی الله فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو خوراک کا کوي خو زیاته مکوي حرام مخره و ادخال الطعام علی الطعام یو خوراک پس بار بار بل زر تر زر بل خوراک کول سری یو خوراک له هضم شوه نه دی بل په اورلوډ ورا چولې دیو جنا دا میده کې سپل نه لګیدل نه څه کټر لګیدل وی دا میده چې خوراک هضم کین نو په ګرمایش او حرارت باندې هضم کین کله چې کټوي په پخېدو کې راشي او هغه ته په پخې کټوي ته اوبو واچ نه غستغ شي دغه شان کم انسان چې خوراک پسې دې فورن وبس کې لسته منټه پاسو هغه کټوي په خېدو کې د دې اوبو واچ نه خوراک ستغ شي د معده خراب شي ظاهري بيماري دغه ناراضي او چې کم روحاني بيماري دغه دادي قران څخه ذکر کړی دی منافق دی مرضی دی او مرضی انسان په خله باندې خواګت راخلګي او تراخه په خلګي منافق انسان باندې دین بد لګي بی دینی په خلګي وی قلوب مرض فزادهم الله مرضا پزړونو د دوی کې مرض دی بیماری ده ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون او شته دوی د پاره عذاب درناکو په سبب داغه چې دروغ ویل دروغ کولو ګور کافر له عذاب عظیم ذکر کو او دوی له عذاب علیم ذکر کو ولی عظیم غره چې پستر ګوخکاری لوی لمبی دی لوی عذاب دی علما پویږي مختصر معنی کې تلخیص کې دا انما نحن مصلحون دا کلمات د حصر او قصر دي مطلب دا دی ک دنیا کې چرته مصلح ګور نه اوي بس مونږ یو تور ته فساد مکوا هغه وی جګر د اصلاح نمونه ګوري او په دنیا کې چرته کې یو مصلح انسان ګور نه غجی مونږ یو بس بل سوچته نه سره الا هر په تنبیه راوړلا ان هر په تحقیق راوړو هم دا اسم د ان دی او مبتدا دا المفسدون خبر دی مبتدا او خبر چې دواړه معرفین په میس کې ضمیر فصل امراوړو ان یقینا هم دوی چې دی هم دوی چې دی المفسدون الپلام سره فساد ګرځي ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پويږي علم پکې نشته لري او صحابه کرام چې دي اغلوی شان والا خلق دي آیات نمبر 137 د دې سورته بقره کې شان د صحابه کرامو سوره توبه سلام آیات کې دارنګي سورته فتحه اتلسم آیات کې او یو کم دیرشم آیات کې سورت حجرات دریم او وم آیات کې سورہ آل عمران یوسل دریم او یوسل لسم آیات کې 103 110 او سوره انفال آیات نمبر 74 کې د صحابه کرامو حالات او شان الله ذکر کړی دی کله وی فین امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا کچره د خلکو ایمان راوړو په شان د صحابه کرامو باندې ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پويږي الله کریم ته د علم هم نه بکړی دا عقل او شعور عقل کې په انجام باندې سوچ وی او شعور داسې شی دی چاغې کې په انجام باندې سوچ نه کیږي مؤمنان سادهګان دي دوی سره سات کینو دوی وي چې بس زمونږ یو منلا او دوک کیږي زر الا شیاطینهم شیاطین نس مراد دي ماده د شیاطین چې دا قران کریم کې دا اتا اتیا کرتا ذکر دا 88 کرتا شیطان چې د قران کریم کې کله په معنا د ابلیس باندې لکه دې سوره بقره کې آیات نمبر 36 دارنګې کله شیطان جنی او انسی لکه سورت بقرہ 102 168 کله مطلق شریر ته هم شیطان ویل کیږي لکه دا سوره بقره 275 آیات کې کله جاسوس ته هم شیطان وی لکه آل عمران آیت نمبر 175 کې کله مارانو ته شیاطین ویل کیږي کان حروس شیاطین سورته صافات 65 کې کله علماء سوت هم شیاطین وای دارنګ سپیتا او بد علماء او تعدیتم شیاطین ویل شوی دي دلته مراد د شیاطین نسدي کبراءهم من الاحبار من احبار اليهود دوی هغه مشران چې کم په يهودو کې وو هغه خاله بلاړل یا کما یلیق بشانه هغه ټوکې و دوی پسې سنگ کیږي قیامت کې علامہ شنقیتی رحمه الله په سورته حدید هغه آیات ذکر کړی دی دوی ته وکړه تیارشی کله برانا شي او دوی با په تیارو په کله به دیوالو وهل شي سوره حدید دیار لسم آیات د سترګو ړوندوالی وي او عمها د زړه ړوندوالی وي شیخ القرآن محمد طیب طاهری صاحب دا فرق ذکر کوي یو بډای وا پستر ګولاند وا داغه به په د شپې روانه وا ازان سره به بل لاټې نه غسته و نو چارته چې ابې ته خو پستر ګوړاندې نو دا لاټین د سره راغستې دي بی بی دی لرا ناغه ورته وی چې زما د سر ستر ګړلاندې دي خو د زلستر کې می بنا دي په دلیل سره د خپل لار معلومول شم او دا مې داغه چا د پاره غسته دي چې هغه د سر سترګې بنای خو لیکن د زلن لوند وی دوی سره هدایت او چرتا چې گمراهي په غوړه کړه استاد محترم شیخ عبد السلام رحمه الله هغه به هدایت فطری چې کل مولود یولد علی الفطره هغه هدایت فطری ورکو گمراهی غره کړل او ندی دی لسم لارا مندونکی الله دی ګټه اونکړه تجارت لفظ قران کریم نه کرته ذکر کړی دی او دا تجارت په دریو طریقو سره استعمالیږي یو تجارت مالیه حقیقیه تجارت حقیقیه مالیه لکه سورت بقرہ دو سو بحثی آیات کی او سورت نساء یو کم دیرشم آیات کی کله تجارت اخرویه وی لکه سورت فاتر یو کم دیرشم آیات کی کله یو انسان تجارت کې ګټه ونه کی خو لیکن خپل پیسې خو واپس کی کنه تراس المال وی الله یما کانو مهتدین دوی سم لارا مونږ کی راس المال معنا هدایت فطرت هم ختم شوه دی مثال ست ویل کیږي قاضي بیزاوی ذکر کوي المثل تشبیه الخفی بالجلی من د پټ شي تشبیه د ښکارا شي سرا ورکول منطقيان وي مثال او نظیر مثال د هغه جزئی دی چې د پاره د ایزاه د کلی راځي او د افرادو د دې کلی نوینو دې ته مثال وایي او نظیر هغه جزئی دی چې د پاره د ایزاه د کلی راضی خود افراد راغنه نوي نور تفصیل بیا کتابونو کې دارنګي مثال ست ویل کیږي المثل الصائر القول الصائر مونږ ته پښتو کې کلم متل وایو علامه ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی الامثال فی القرآن داغه کتاب دی وې مثالونه خو قرآن کې ډیر دي خو انواع داغه 44 سلور سلويخ دي دلته الله کریم مثال ذکر کړي مثلهم کمثل الذي استوقد نارا د انسانیت د پویا کولو د پاره مثال القول السائر المعروف علامه تنتاوی ذکر کړي د دې مثال وضاحت داده نبی علیہ الصلات والسلام او دغه کافرو مثال داسو لکه یو علاقه دا پای کې تور تیری دي چې کله تور تیارې وي نو څوک کند پاغي کې نه ویني پاغي کې د فائدې او د نقصان شي نه پیژني هر وخت د مرګ او د دشمن خطر وي دغه تور تیارو کې یو سړی راشي او دغه خلکو ته اور بلکی په خوا د رڼا د حاصلولو لوی طریقه چې هغه به اورو اوسو کرنا بیټری او یو سبل سوي نو په خوا به چې اور بل ش خلق به ته شونټي بلولي او شونټي ته به لیتکه وایو دا به طالبانو به یو بل سره دونې کله وشتلې لدې سره جواب سم مطلب دی پلیت لاړم او پلیت رالم او پلیت په موزه کوز مې کیږي او کنه کیږي نه کیږي او د خدای بنده لیت می الیت کې می یاد کړي وي پلیت لاړه من من د لیت په ما پرانا باندې لاړه ما پلیت کی باندې می موزو کو او د لیت کی پرانا کې واپس رااله موزو شو کو نه شو د تلوار په جواب کې نه کې سوچ بګي شو پکار یو سړی دی هغه اور بلکی خلکو له پکار داوی چې هغه ته شونټې ځان لبلی کی لچکی ځان لبل کی کور تم رڼا یوسی لار رڼا کی خپل زندگی پاغي باندې تیر کی دغه ظالمان د رڼا حاصل اول سکے چې دغه مو اورم ته مړ کې دغه سړی د مړ کولو کوشش شروع کی اصله وې زه خره دوی خیر خواو ما خدا پریخي زناور دي زنګ زنګریان دي چې خپل خیر خوام نه پیژني نه بس هغه ته کډه والی روان شي بل ځای ته دی بیا په تیارو کې پاتې شي په یو بل را لګېدلی وي وجنی قتلې او هغه کم اور چې بل کړي وي دا غي سکروټه پاتې شي خو د پاسه نه تور شي خپې پک دی پاغیم سوځي دا مثالو د نبی علیہ الصلات والسلام دراتلو نه مخکې د بعثت نه مخکې د بعثت په ابتدا کې دغه حالاتو چې ټوله دنیا تور تیار وا او دومره تیارې وی چې خلکو به خپل بچی خړل زجواندی به خخول دارنګي د دا مور سره به نکاح کولا د ژوندو سارونو به غوخه کټ کولې نهایت تیارې وی او په معمولی معمولی خبرو و په صدو جنگونه کېدل نبی علیہ السلام را لغه د قران رڼا بلکړه خلق له پکار دا او چې قران تناسوي لیتکی برکړي وي چا آیات د کولې شو چا سورج د کولې شو چا مسلز د کولې شو کور کې به بیانو لیلک الحمدلله سوګندی کې خیرخوا کلی کې هر کور کې الحمدلله د قران چینی دی د قران رڼاګانې دی د ټولو علاقه دی الله په قران سنت مزینه معطر کی نو خلکو کورونو ته رڼاګانې وړي دي دغه خلک د رڼا حاصلولو سکه چې داغه رڼا یې مړکړله او دغه اور بلون کې رڼا راوړون کې د نبی له سلام په د قتل په باره کې مشورې شروع کړلې علامه تنتاوی ذکر کوي فی اسناد الذهاب الى الله اخبار بان النور الذي صلب عنهم لن يستطيع احد ان يرده چې الله کریم د دې ذهاب اسناد خپل ځان ته کړي فاعل د ذهاب لپاره الله دی الله وی چې ما ترنا واغستل کم کو جاره چې هغه بیا واپس ولراولي او کوم علاقه کې چې دی پړاو کې نو هغه خو د خړ میز دی د سیلاب مخه دا وتا تیار دا بل طرف ته اسمان غلزیږي باران دی او داسې باران دی چې بس دغه سیلاب راتلو والا دی او د دې د هلاکېدو والا دی دې سړی له په دې ټیم کې سپکار دی پکار دار چې څنګه د اسمان بری خوشي چې د لار معلومه کې منډه وای څنګه چې د اسمان غلس کیږي پکار دار چې د نور یره زیاتی کې د خپي وباسي دا بدبخت انسان دا خړ په میس کې د سین په میس کې ناز دی او چې کله غلس کیږي نو په غوګونو کې کوته ور کوي او چې کله بریخ کیږي نو سترګې پټي دا د حال له بس په دغه حالت کې او ناس د هلاکت په میس کې دی سیلاب پراشي او خړ سیلاب یوسي ها دغه دغه سی مثال مطلب دار دا خلق چو دیولوی سیلاب مخه ته قران کریم چې دا یو باران دی څنګه چې په باران کې ګلزار وي برېښنا وي نو دا او په باران کې فائدې وي نو دارنګه قران کریم بیانولو کې د خلکو د پر عظیم او شان فائدې دي خدای قران کې وسره برېښنا معنا تاته لار خې دلایل ته وګوره لار معلومه کا بدبخت استر کې مپټاوا کله چې د وعد وعید بیان شي یره بیانېږي دغه نه عبرت والا غوګونو کې غوته مو ورکوا وای دا خرچ دې خرو دله چې کله زمره مخه تر روان وي دې سترګې پټيږي دی و هیڅم نشتا خدا خر پسترګو پټول باندې زمره واپس کیږي نه کته ډېر سترګې پټې کې دا مرګ راځي دا هلاکت او سیلاب را روان دی نو ولې سترګې پټې دي دلایل ته وګوره لار معلومه کا وګونو کې ګوتې مو ورکوا ځان لا اغلو جهان چې داغه ابتدا شته خو انتهای نشتا دا خبره غپ نه دي دا رښتیا دي دا سدي دا رښتیا دي هغه حقیقت او چراغي کې هیڅ شک نشته خلکو ته سترګې پټې کړې دي منافق انسان وی ها ورپسې آیات کې بیا ذکر کړي کده تا د دنیا څخه فایده ملاویږي کنه د دنیا دا خو مثالو نو منافق انسان د دنیا د پر بیا هم منډه وای دنیا پړق وته کیږي نو غیره پر منډه ده وګوره قران حدیث پړقار ورته شروع دی مان لار او ته بیانېږي دلایل بیانېږي نو هغه پینې لګي الله هلاکون کې د کافرانو دی الله راګیرون کې د کافرانو دی یکاد کته ویره دا رڼا به کم وي د قران د دلایل به کم وي ذکر ته لار نه معلومیږي الله کریم فرمایي د قران دلیل دومره غالب دی دومره پړق کوي چې د سترګې ختمو ختمېدو ته نږدې دي ها کدا پړق د دنیا د ته ملاويږي نبی علیہ السلام فرمای منافق ته کړه کو پخشوي کورشونډې په جماعت کې ملاويږي نو دی به په تولیدو باندې راشي په خویدو باندې براشي جماعت ته بیا ځان را رسي خو لیکن کته ورته چې الله تعالی دا درکې دا درکې اے دا الله بندا کدا تا ته دل ته پته ولګی دا زلب دې ټق پلق چاودلې وی چې الله کریم په دې باندې څور کې او ډیر زمونږ مشران لاړل الله دې مونږ د ایمان سره او پاخیدر توحید باندې چې کلم زمونږه خاتمه وی الله دې زمونږه خیره خاتمه په ایمان کې دې سب کې ډیر مشران ناشتو هغه مشران نن نشتا تاسو مشران شوي رو رو او کنه نه نه دام د 2050 بډاګان دي باباګان دي دا ټول چې دا وسې بډاګان به نن را پاسې د الله کتاب زده کوي منافق انسان ته یو کرشونډي پخښوي ملاويږي هغه د پارزي قران د پارنزي یکاد البرقو قریب د برخنا یختف ابصارهم چې ختم کی نظرونه د سترګو د دوی دومره تیز دلایل دي قران قرآنی دلایل پسې او اخروی فائدو پسې نه ځي ها دنیوي یا بنی اسرائیل خطاب پنځه کرته ذکر کړی دی اولنې خطاب یا ایها الناس دې زینا دویم باب د اولی حصے او پدې کې دا باب تر سلوختم آیات پورې دی پدې کې اول داور توحید ذکر کی او پاغه باندې پنځه دلایل ذکر کړي یو دلیل ذکر کی الذي خلقکم دا غزاد بندگیو کوي چې تاسو پیدا کړی یې والذین من قبلکم او خلق پیدا کړي چې مخکې تاسو نو بل دلیل دار الذي جعل لكم الارض فراشا زمکه تاسو لپاره فرش ګرځولې ده بیا جواب دی وی شبهه دا سم قران دی دی کی مثالونه بیانېږي داغه جواب ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزتنا فما فوقها او بیا نعم اربع ذکر کئی تو کیف تکفرون سرا یو داره چې د نشته مشته کړی دا خطاب چې د اتلس کرته ذکر شوی دی یا ایها الناس دا خطاب 18 کرتا یا بنی اسرائیل خطاب 15 کرتا او یا ایها الذین آمنو دا یو کم نوی کرتا ذکر شوی دی یا ایو الفساق والفجار دا نوې یا ایو الناس ناس معنا دا د ناس معنی تاسو مخ کې اورېدلې وي یو دار چې ناس د سره د انس د نسیان نه دی هیرولو ته ویل کیږي نبی معنا دا شو یا ایو الناس یا خلقو چې تاسو زهر کړي ما اعبدو ما یاد کئ ما مه هیروي ز تاسو نه هیروم نولم زهر کړي ما دویم دا دی چې ناس د انس نشي محبت ته ویل کی بیا معنا دارا یا ایو الناس یا خلقو چې ما د خپل محبت د پاره پیدا کړی انسان الله د خپل مینې او مظهر پیدا کړی دی په دکې د انسان سره چې الله څومره مینه کوي څومره مهربان دی په دې انسان باندې او دا انسان څه کوي دا نقطه چې په رب العالمین کې وې زم اے بنده زما دومره مخلوقات دي چې داغه شمار نکي داغه سره زتا سره هر انسان سره الله داسې معاملې کوي ته چې عرب صرف زما دی ټول زما کارونه پوره کوي زما حاجات په سر کوي زما دعا اوري قبلې حالانکه د الله سمره انسانان دي سمره جنات دي سمره مخلوقات دي خدما او تاسو سره هر انسان وای چې ګنې دا رب زما رب دی او بل طرف ته زمونږ د ټولو رب یو دی او موږ د الله سره دا معاملې کوو ګنې چې دا زمونږ ګڼ الها او ګڼ ارباب دي نو دی وجنا یا ایو الناس یا خلقو ګور دا معنی دا دا, دا چې زکوم کنه دا ست تفسیر نه دی لیکلی دغه کې خدا د ناس ته مقتضا د وجنه دا معنی کوم او د ناس هغه معنی مخکې ذکر شوی دی لیکلی دی نو چې ناس د انس نشینه هغه خلکو چې زما د مینې د محبت مظهر یې ولې تاسو ظاهر کړم او عبدو ربکم دریم دا چې ناس چې دی دار تحرک نه دی انسا ناس ته تحرک نه دی او دا حدیث د ام زرع کې راغلی دی اناس من الحلا اذنیا اغلا زنانه را جمع شوی د خپل خپل خواندانو صفات بیانول وګد حدیث ته د زخمی زړه आवाज کې موږ نقل کړی دی یو زنانه پکې وایي چې اناس من الحلا اذنیا زما خاون زما غوګونه په کالو نه خوځولیو ډکړي دي د دې تحرک معنی دا او امانه بیا دا شو یا ایو الناس ایغه خلکو چې ما حرکت د پاره پیدا کړی پاسې په حرکت کې برکت دی علم لپاسې ذکر لپاسې د الله د دین دعوت لپاسې تاسو یې سره ملاست لپاره نه پیدا کړی او سلورم دار چې آن سنشي من جانب تور نار معنا علم یا ایو الناس ما د علم او عرفان د پاره پیدا کړی او دغه یو معنی کې الا ليعبدون سوره زاریات کې الا ليعرفون معنی کې ما د خپل معرفت د پاره پیدا کړی بیا چې د جنابه دا ناس لفظ مؤمن ته کافر تا مشرک تا منافق ته د ټولو ته دا خطاب عام دی خو معنا به لګه بدلیږي چې کله چا سره خطاب وي نو معنا باغه د اعبدو داغه مطابق کې بیا که الناس نه مراد مؤمنان شي مؤمنان خو اعبدو هغه خو بندگی کوي بیا به سمانه کې بیا معنا دارات اے خلق من اے منافقانو عبدو ربکم من اخلص العبادت لله عبادت او صرف دی والله د پاره وکي عبدو ربکم الذی ګور په کومه طریقه سره بنده پوي او دا سي عجيبه عجيبه ک الله چې عبادت وکي کنه جهنم دی دغه کافی و الله چې بندا تمام چا پیدا کړی تلک سوچو که د بندګۍ لایق تر چا بندگی کې یو دې ته سوچو که ته پیدا کړې چای یره ته زه خو پلار نه پیدا شوې ما دا پلار دې چا پیدا کړې دا نیکه دې چا پیدا کړو والذین من قبلکم الله استاسو مشران ما پیدا کړیو زټیک شو ته می پیدا کړې ستا مشران می پیدا کړی دي اے بندا د ازمکه در لچا غړولې ده که د ازمکه په ځای باندې خړ ټوله خټې وي او ټول اور وي او ټول وبوي تا به څنګه ژوندۍ تیرولې الذي جعل لكم الارض فراشا سم ازمکه د فرش ګرځولې ده قابل داستوګ نه ګرځولې ده مگر زوی الله لرا شریکان او انتم تعلمون او کته نور دی عالم یو کنه په دې خو پوهه کنه چې دا سيزونه الله پیدا کړی دي نور کې کته ویره زه خو علم مې نه دی کړی نه پوهیږم نو په دې خو پوهیږي کنه چې ته چا پیدا کړی کته پلار پیدا کړی مې دا پلار دې چا پیدا کړو یره په دای کې هم څه شک د ازمکه دل چا غړولې ده کته پلان کې سیب غوړول چې پلان کې سیب نو نو لازمه کا چا غوړولې و یره دا اسمان چاو چت کړي لري دا باران سوک را وری دیشنه شنه فصلونه باغونه چمنونه دا سوک زرغونه ای چرته کې سوک شتره چې یو دانه زرغون کی نا وستا هر ذره کې قدرتونه دی ربار یو شته دی حیران ما نو څومره ښکته پورته دلیلونه دي بیا دغه دهری ده د ایران یما دا د الله تقسیم دی په دلایل نه ده کنفس دلایل وی یو انسان بم دهری او کافر نه دی خدا د الله تقسیم دی چاغی ته کفر او تا ته چا تا ته قران او ایمان نو وی شاه ته موران تا ته قران درکو دا د الله ورکړه د دې قدر وکي د دې نعمت ناشکری درنه اونشي دا نعمتونه بدن الله دی اوالي موږ دا سه علاقه لیدلې دی او ځای کې موږ طلبه وو سبقونه ویل الله راتلونو یو سړی دی د پټوي د غنمو په پوره باندې ناستو قران و سره دی کاکاجی سکه یره په دې لار باندې یو عالم تیریږي پلاکې مدرسې ته تللی دی او دا غنه یو ټکه ترجمه یو ټکه سبق وایم ولې ځن کلی کې بل مولا نشته دی پوه شو علما نو او جنابا الله دا رحمت ډیر کو خلکو کې دینداری رااله او سنا ست توحید پکې رااله الله نعمتونه هم ډیر کړل فلا تجلو لله اندادا وانتم تعلمون قران کې د شک دی نو راشه د قران مقابله وکا کافر ته الله وای چې زما کتاب کې خلاره به فی شک پکې نشته ته بدبخت ته پکې شک کې وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کچره تاسو په شک کې دا غنا چې ما نازل کړي په خپل بنده باندې کچر تاسو شک وی شبهه وی نزه تاسو له دې قران په شان یو قران پیش کړي د دې په شان یو کتاب راوړی د قران کریم په شان کتاب تاسو نشه پیش کولې نشه راوړلې الله کریم په دې ځای کې د صورت پوره صورت مطالبه کړې ده کله د پوره صورت مطالبه وی کله د کله د پوره قران مطالبه وی کله د یو صورت مطالبه وی کله د فاتو به حدیث من مثلی دا ولی وجدالا سورت یونس آیات نمبر 38 سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 88 کله تحدی د قران په سلورو طریقو باندې دا کله به جمیر قران وی چې د قران په شان کتاب زې راوړی لکه سورته قصص یو کم 50م کې کله تحدی وی چیلنج وی منا د مناظره او دراوړلو د عشر سورن په لسو سوراتونو باندې لکه سورته هود دیار لسم آیات کې کله یو صورت مطالبه کوي به صورت می مثلی کا صورت یونس آیات نمبر 38 کې کله وی به حدیث می مثلی ته قران په شان یو خبره راوړی لکه صورت بنی اسرائیل آیات نمبر 88 کې دا سو جرا مکه کې لس قومونه لس ډلې جماعتونه وو الله کریم وی چې تاسو ټول راجم شي لستورتون راوړی پورا قران راوړی قران نشر راوړلې لس قبیله لس سورتونه جوړ کړي چاغینم عجز شو الله عزت ټول لس قبیله یو سورت جوړ کړي چاغینم عجز شو نفعت بس حدیث من مثله قران کریم معجز کتاب دی او جهد اعجاز تلخیص متسلمانی کې علما اساتذه ذکر کړي شیخ عبد الحق صاحب روزه السیاح کې د تلخیص شرح د پای کې ذکر کړی دي چې او دارنګ نور شارحین او استادانو قران کریم معجز کتاب دی ولی زکا دویم دا دا قران کریم د ما سیاتین اخبار ورکې چې داسې داسې بکیږي او سې چې ویلي دی هغه حق خطلې دی کې بیا شک نشتا غلبت الروم وکل ما ذا شانو فموجز فالقران موجز درین دار قران فصاحت او بلاغت کې انتها ته رسیدلې دي چې انسان پیرې د دې د طاقت نه د دې د مقابله نه عاجز دي وکل ما ذا شانو فهو معجز فالقران معجز دارنګه قران کریم چې دی یو معشوم په سینه کې الله کریم را جمع کړي دی را جمع کولې شي نو کل ما ذا شانو فهو معجز فالقران معجز قران کریم لا یخلق بکثرت الرد په بار بار ویلو زړی کینا تا چې شان وی نو هغه معجز وی قران معجز دی فاتو بصورت من مثلی کی استاد محترم علامه صاحب ذکر کول چې پدې کې سنت استخدام شنو معنا بیا دا جوړیږي راوړی تاسو یو صورت خود مثل د نبی علیہ السلام نام او هرګز یې نشي کولای نو فتقوا النار التي ځان بچ کې د اور هغه نه چې خشاک ده بخلق او غټي وي او ځان نه به اور څنګه بچ کې او ځان به د اور نه څنګه بچ کې استاد محترم شیخ عبد السلام رحم الله ذکر کول فتقوا النار مان په ایمان راوړل سره اور نه بالا بچ کېږي چې ایمان راوړي وقود الناس والحجاره چې غشاک ده به خلق او غټي وي خلق خو به جهنم ته ځي ځکه ګناونه کړی دي دا غټي جهنم ته سره اصل وجه دا ده یا خدا هغه غټي دي چې رقمو بندگی شوی ده الله به دغه معبودانو دغه عابدانو د ذلیل کولو د پاره جهنم ته ورځي یا مطلب د دې ګټه نه هغه کانه دی چې هغه ته کبریت نو میکانه دی لکه هغه لکه ګوګل شو چونه شو دغه چې هغه ماده د اور ګرځي دغه ګټه به الله ورغورځي چې دې لپاره چې دوی په خو وسوځي اور و په تیزي اعدت للکافرین جهنم تیار شوی د پاره د کافرانو دی معتزله وای چې څوک جهنم تراله کافر دی ځکه الله يعدت للكافرين او عام جمهور اهل سنت والجماعت فرمایي چې تیار شوی د کافر د پاره دی ها مؤمن کله تهذیبا تهذیبا تهذیبا تلیشی سبق د پاره ک الله او غواړي او سره د دینا امکان د عفو د مغفرت د عام دی وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل احسن ما اخلصه واسوبه المنار المنیف کې علامه ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی عمل احسن هغه ته ویل کیږي ما اخلصو چې خالص او د الله درزا د پاره وي واسبو په صحیح طریقه باندې وي د نبی له سلام په طریقه وي نو چې کله یو انسان عمل صالح کوي او صحابه کرام ټول دغه شانو وعمل الصالحات ان لهم جنات یقینا د دوی د پارا جنت ندی تجری من تحت الانهار او چې بېګ بلان در بنگلو داګه نه نهرونه او سورته محمد 15 آیات کې هغه نهرونه بیا ذکر کړی دي د پيو به نهرونه وي د غبین به نهرونه وي د شرابو به نهرونه وي او د اوبو به نهرونه وي کته یاره د پيو نهر او هو پيو نهر نه د دې اوبو قیمت د پيو نه زیات دی د اوبو د پيو نړۍ قدر منې دی په ډیرو ملکونو کې اوس هم د پيو قیمت کم دی د اوبو قیمت زیات دی دا پي د اوبو نه څه قیمتي نه دی کم ذات چې د اوبو نهرونه روان کړي دي هغه ذات او د شرابو او د غبینو او د پيو نهرونه روانو لشي او دا به ویني که خیری ښا دا روان دي کنه زموږ ایمان دی دا سره چې ناشو ځان کړهو الله دې زموږ دا کړهو قبول او منظور کړي او هغه خوشاله لزمون مشران استادان تلی دي ان شاء الله تعالی او دی عقیده او نظری باندې چې څوک هم لاړې زمونږ دا ایمان دی چې صحیح عقیده سره لاړې هغه جنتی دی من قال لا اله الا الله دخل الجنه من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات وای بزی دا هغه میوه ده چې راکړې شو مخکې مونږ ته په دنیا کې ځکه رنگ به دنیا د میوه په شان ځکه چې په خوراکه پويږي یو سړی هغه ټول عمر کې چې ته ام نه خړلې هغه یې دا ام به خړل لا پوسټه کې خړل غالي کدا غوخه به خړل غالي کدي ا اډو کې کې دنه دا چغزای به خړل غالي هغه غریب نه پویا امیلیدل نه وی د دې وجه نه برنګ کې یو شانې چې خوراک ته ته اساني دویم دا ده چې دغه جنت کې بلک مخ کې یو میوه ورکړي شي سټین تیری کې بل میوه په داغه په شکل دی به جوس نه دا امونو خوړل کنه داغه رنگ به یو شانې خو خوند به جدا وي اب ډیر ناشنا وي هذا اللي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الله کریم فرمایي د هر قسم عیب او نقصان نه پاکي وي او دغه د بیبیانو صفات بیا قران ذکر کړي سورته صافات 48 نمبر آیات کې دارنګي په سورته رحمان 58 نمبر آیات کې دغه بیبیانو صفات ذکر شوی دي سورته واقعا دویشتم او دریشتم آیات کې او کله چې د دنیا دا بیبي او سړی ته درد رسي تکلیف ور کوي او هر خبر شي او ته هلاک شي دا صرف ستانه دی د سره زیاته مکوا الله موږ دره پاره پیدا کړی او موږ ول الله ورکه خو دنیا کې اسور اسلام ملمه ده د قدر وکا دا سړی چې دا ساسو ملمانه دي اسور دي دې قدر کوي عزت کوي او تاسو لپاره الله کریم صد هوري نمونه پیدا کړی سي بلاګانې پیدا کړی نو په هورو په نمونو باندې شکریا او بلاګانو باندې صبر او شاکرین او صابرین دواړه جنتیان دي د نعمت شکریا ادا کوي او په بلا مصیبت باندې صبر کوي صابرین او شاکرین سوي د جنتیان دي بهرحال دیو بل سره گزاره کوي او روزه را روانه ده خاص کر نسواریانو ته وایم ایبه معمولی خبره بیا جګړه کوي کنه یو بل سره گزاره کوي گزار مکوي گزاره کوي ولهم فی ازواج مطهرات وهم فی خالدون جواب د شبهه د اسون قران دی چې دې کې داسې مثالونه بیانېږي ان الله لا یستحی دا څه سره لګي سو کو اداره صورت عنکبوت کې چې کله مثال د جولاګي ذکر شو نو دوی دا اعتراض شروع کوي دا څنګه قران دې کې دا مثال نه بیانېږي لیکن دا خبره ځکه صحیح نه ده چې صورت عنکبوت مکی صورت دی او صورت بقره مدنی صورت دی د دې دواړو په میس کې چې سوال د مکه کې وی او جواب د مدینه کې راځي دویم دار چې دا د سورته حج سره لګي د مچ مثال ته ذکر شوی دی دام صحیح نه دا وجه دار چې سورته حج په نزول کې یو سل درین دی او بقراس و اتیایم دا نو جواب مخ کې اعتراض ورستو درین دا وایي چې را نو صحیح وجه دارا چې کم زمنګ شیخ علامه محمد طیب طاهری سیبو دارنګ شیخ المشایخ نه بل واسطه ردی او د نور استادانو حسین علی رحمه الله هغه به فرمایل بل واسطه دا مونږ تر رسیدلې ده چې مخکې مثال د غړزار ذکر شو د برېښنا ذکر شو مسلهم کا مسلې لزیدا مثالو موزتنو کاغه د ماشوي فما فوقا یا زیات وي د ماشینا د ماشینا په وړوکوالي کې زیات وي یا په غټوالي کې د ماشینا په وړوکوالي کې زیات وي الله بیان کې لکا د مچ د وزر مثال شریعت ذکر کړی دی کچره د دنیا قدر الله سره د ماشي د مجد و زر عمر قدر وي الله به کافر ته یو قطره د وبونه ورکړي دغه مثال دی یا زیاتوالی کې لکه هتیان او وغیرہ مچ مثال ذکر شي فهم الذين پسار چاغه کسان دي چې ایمان راوړې دي فیعلمون انه الحق من ربهم په دوی پویږي چې یقینا دا حق در طرفه در رب د دوی نه ويقطعون ما امر الله به پر کې هغه چې الله په امر کړی وي ايو صلا چې ادا دکړې شي دا الله احکام پر کې او نه ادا کوي او يفسدون فی الارض او فساد کې په ملک کې پزمکه کې اولائک هم الخاسرون دا کسان هم دوی تاوانیان دي کیف تکفرون سره بیا نعمت اربع ذکر کوي چې ان شاء الله سبا به دا غي وضاحت کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين